ثابتوي چې الله سبحانه وتعالی دوستانه کوونکی او مدد او نصرت کوونکی دی د هغه کسانو سره چې هغوی ایمان راوړی دی تېر لنډ تاریخ ته ستنېږو. د شوروي د یرغل پر مهال همدې متدینو ولسونو په خپل سر او مال د ښکېلاک او زبېښاک مقابله پیل کړه او د الله رب العزت په عظیم نصرت یې شوروي اتحاد دړې وړې کړ، خو د همدې ولسي مقاومت قیادت د هغه چا په لاس کښې وو چې د پردیو طاغوتي او کفري هېوادونو دا خور څاروي وو او اوس یې دا دی تاسو عملاً ګورئ چې ښکاره د غربي کونجاړې په خوراک بوخت دي ولس چې د ازادۍ او د اصلاحي نظام د استحکام کوم ارمان لرلو، هغه له خاورو سره خاورې شو. د مقاومت د مشرانو هغه مهال هم په پلنو څټونو د سنګر ګرد نه و ناست او نه ورته د ولس د کړاوونو او دردونو څه احساس کېده. همدې د واک وږو لېبانو د شهیدانو په وینو او یتیمانو په اوښکو سوداګري پیل کړه. نو همدا لامل شو چې د روسیې څخه د ولس په وینو او قربانیو ګټلی انقلاب یې د آی ایس آی په دلالۍ د امریکا په لمن کې ور واچاوه. د تېر انقلاب د مشرانو په غرب کښې روزل شوي زامن د امريکا په لاس جوړ شوي نظام کښې وزيران او سفيران مقرر شول د ځينو يې په پيل کښې دا چانس خطا اود خو اوس اوس يې امريکايي استعمار ته د سولې د غولوونکي شعار په پلمه د تسليمۍ سر ټيټ کړ خو خو دا متدين ولسونه ستړي نه شول په خپله سرښندنه او ايثار يې د ورسا د اتحاد په څېر د ناټو اتحاد هم دړې وړې کړ خو د تېر انقلاب تاريخ بيا تکرار شو د آی اس آی مزعوم امارت د همدې ولسي قیام په قربانیو مبارزې او مجاهدې خپل بریدونه تاوول او د دې ستر انقلاب بریا یې هم خپله لاسته راوړنه وګڼله او هڅه یې دا وه چې د دې تقریبا ګټلي انقلاب ثمره د تجربه شوي دلال اسلام اباد نه بلکه اسلام برباد په استازیتوب د تهران په شیعه خوندانو د پیکنګ په مردارخورو چینپوزو کافرو او په وحشي سرو روسانو وخوري خو الحمدالله په همدې حساسو شېبو کښې د خراسان په غیورو او مجاهدو ولسونو الله رب العزت عظیم رحم وکړ او د اسلامي خلافت د ځلېدونکي لمر وړانګې د سپین غر په لوړو څوکو ولګېدې او لله الحمد د ولس له غېږې هغه ځوانان چې کلونه کلونه یې د امریکایي ښکېلاک په مقابل کښې خپلې سینې سپر کړې وې او د یوه ازاد سرلوړي شرعي نظام د راتګ هیلې یې درلودې ډلې ډلې د تور بیرغ تر سیوري لاندې د سپین غر په لمنو کښې را ټول شول د امارت په صف کې د واک او قاچاق سوداګرو مشرانو دا حالت ونه شو زغملی او د اسلامي خلافت د مجاهدینو په وړاندې د پاکستان په وسله او سلاح جنګ پیل کړ چې لله الحمد په لنډه موده کې د آی ایس آی ملیشو د اسلامي دولت د عسکرو په مقابل کې په هر ډګر کې ماتې وخوړه او ذلیل شول خو دا د واک و ګرېوان چې کلونه کلونه یې دلته د اسلامي شعایرو او مقدساتو په سپېڅلو شعارونو ولسونه غولولي ساتلي وو، د دې جګړو سره خلک د دوی په اهدافو وپوهېدل او دا د دې لامل شو چې اسلامي خلافت د دوی د پوچو تبلیغاتو او اروپایګنډو باوجود هم په خراسان کې پراخ او چټک نفوذ وکړي. دې امارتي مشرانو ته دا په ثبوت ورسېده چې یوازې د پاکستان او ایران په مرسته د الله د لښکرو مقابله نه شي کولای نو دا اوبو اخیستې مشران اوس هر زک ته په دې نیت لاس اچوي چې ګوندې د نجات ساحل ته به پورې وځي همدې چوکۍ پرستو د تاریخ هغه ستر جنایت وکړ چې د میلیونونو مسلمانانو قاتلو روسانو ته د دوستۍ لاس ورکړ او فکر کوي چې ګوندې د روس او چین په اسلحه او اکمال به د اسلامي دولت د زمرو مخه ونیسي خو دا خړ سېلاب اخیستي غرقېدونکي مشرک مرتدین دي دا خوبونه اوبو ته ووایي ان شاء الله دا امارت سپها اوس په ډېر ذلت ناکامه هڅه کوي چې د تاریخ دې ستر جنایت ته اوس شرعي توجیهات ولټوي لګیا دي خپلو شومو موخو ته د رسېدو لپاره د روسانو غلامۍ ته د شرعي معاهدې نوم ورکوي هغه روسان چې د میلیونونو مسلمانانو قاتلین دي هغه روسان چې همدا اوس هم په سوریه کې د خپلو ټنونو بمونو په لمبو مسلمان ماشومان او باعفته مؤمنې زنانۍ لوله پکړې او هغه روسان چې د نړۍ په تاریخ کې د وحشت او بربریت نوم په اول کتار کې ثبت دی. د روس څخه پرېمان اسلحې، مهمات او روسي ټرېنران د طالب جنګیالیو مرکزونو ته په پراخه کچه را روان دي، ځکه نو د کریملین چارواکي وایي چې طالب په افغانستان کې د اسلامي خلافت په وړاندې د روسیې لپاره یو دفاعي دېوال دی. الحمدلله د اسلامي خلافت حقانیت د ډېرو منافقینو ارتداد را ښکاره کړ او دا ډلې ټپلې په خپله اصلي څېره کې خلکو ته دا هغه سپېڅلې جګړه ده چې کلونه وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې قبیلې قریشو او خوا او شا یهودو سره پیل کړې وه. دغه د حق او باطل مبارزه د بدر پیل او د احزاب، خیبر او تبوک تر خونړیو ډګرونو را ورسېده. ډېرې هغې او بتپالې ککرۍ یې تر خاورو لاندې کړې. همدا جګړه پر مخ لاړه او له هغه وروسته یې د روم، فارس، اندلس او چین دروازې ور وټکولې. څلورمه او وروستۍ برخه ابن بطال له مهلب نه داسې نقل کوي د امام له خوا په اوښ سپرېدل په دې خاطر وي چې په جنګ کښې ثابت قدم وي او څوک پرې دا ګمان ونه کړي چې هغه تېښتې او دښمن ته شا اړولو ته ځان تیار کړی په دې کښې سیاست او حکمت دا دی چې د امیر د تابعدارو لپاره هم ثابت قدمي شي او کله چې اتباع د خپل امام عزم وګورو نو هغوی ورسره هم په دغه عزم کلک ولاړ وي د ابن بطال په دې خبره کښې دا فایده ده چې باید امیر په داسې سپرلیو سپور نه شي چې هغه د مجاهدینو او نور پوځ له سپرلیو څخه بهتره او تېزه وي بلکې په منځني حالت باید عمل وشي تر څو د مجاهدینو زړونه ثابت پاتې شي امیر د شبهاتو نه لرې وي په ځانګړې توګه چې کله دغه سپرلی یا موټر د مجاهدینو له مال څخه وي درېیمه فایده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان معرفي کول په دې وینا سره، انا النبي لا کذب انا ابن عبدالمطلب، زه پېغمبر یم، درواغ نه دي، زه د عبدالمطلب زوی یم. ځکه چې کله خبره سپینه شوه او د جګړې له امله د خلکو نفسونه بدحاله شول، تر دې چې یو سړی به په خپل ورور ورتېرېده او هغه به یې د سختۍ او په تېزۍ سره د ماتې په خاطر نه پېژنده، په دغه سخت وخت کښې ضرورت دا ؤ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لښکر، عسکرو او هغه چا ته ووايي چې د هغه سره په زړونو کښې محبت لري چې هغه په میدان کښې موجود دی او تښتېدلی نه دی. هغه نو بیا امنیات، عسکري احتیاطونه، له ځمکې ولي او په ډاګه اعلان کوي، ځکه دغه د امنیت وخت نه دی، وخت تقاضا کوي چې قرباني دې ورکړی شي او د جګړې په ډګر کښې دې پښه ټینګه کړی شي. له دې هم ډېره ناشنا دا ده چې د جهاد بعضې امیران چې کله خبره د رښتیا شي سختي را شي او دښمن په منطقه چاپه ووهي او دی وګوري چې ملګري یې شهیدانېږي نو دی ولاړ شي چېرته پټ شي له هېچا سره رابطه نه کوي خپل نوم او کېدای شي خپل شکل په دې دلیل بدل کړي چې احتیاط په کار او دغه راشد امیر باید خوندي وساتل شي لیکن نه پوهېږي چې ده خپل ځان او خپل وروڼه ټول ضایع کړل. که چېرته دی له خپلو ملګرو سره پاتې شوی وای، هغوی یې را یو ځای کړی وای، د دښمن مقابله یې کړې وای، مېړانه او ثبات یې ښودلی وای، نو په دې سره به دی او د ده ملګري خلاص شوی وای، په ځای د دې چې خپل ځان او ملګري یې ضایع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وکړل لکه چې په صحیح مسلم کښې راغلي دي هغه عباس ته وفرمایل. ای عباسه! ملګرو ته غږ وکړه او عباس د لوړ غږ خاوند و، نو هغه په لوړ غږ چېغه کړه، د کیکر د ونې ملګري چېرته دي؟ راوي وایي، په الله قسم! زما د اواز په اورېدو داسې را وګرځېدل لکه غوا چې خپل بچي ته را ګرځي. هر یو وویل، یا لبیک یا لبیک. غږ وکړه ای د انصارو ټولیه ای د مهاجرینو ټولیه نو خلک ټولي ټولي را ستانه شول بیا یې ورته وفرمایل د صورت بقرې خاوندانو ته غږ وکړه نو خلک په یو ځل را ستانه شول په صحیح مسلم کې دي بیا یې غږ د بني حارث بن خزرج په قبیله خاص کړ دلته یوه مهمه فایده او رباني نبوي لویه فایده ده کله چې خلکو ماتې وخوړل صفونه سره بېل بېل شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وکړل ځکه هغه وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ یوازې دولس کسان یا په زیاترو روایتو کښې راغلي دي چې اتیا کسان پاتې شول د مسلمانانو شهسواران د جګړو مېړني او سرښندویان مات شول چې په هغې کښې د جنګ تکړه سړي لکه سلامه ابن اکوا بلکې د الله تعالی غوره بندګان د بیعت الرضوان خاوندان هم مات شول او داسې نور په دغه سخت موقف کښې مشرتابه ناامیده نه شو توره یې په ځمکه ګزاره نه کړه او د جنګ له ساحې څخه ونه تښتېد، هغه صلی الله علیه وسلم له داسې عیب څخه پاک و، بلکې هغه د جنګ په میدان کلک ودرېد. بیا یې خلکو ته چېغه وکړه، د مضبوط ایمان په خاوندانو، مخلصو مجاهدینو او د الله تعالی په خاصو بندګانو یې پیل وکړ، لکه د بیعة الرضوان او ونې لاندې بیعت کوونکو. بیا یې د قرآن والا ته غږ وکړ، په ځانګړې توګه د قرآنکریم د ملغلرو والاو ته. نو د سورت البقرې په خاوندانو یې غږ وکړ کله چې د هغه نه راچاپېر شول نو بیا یې د مؤمنانو په زړونو کښې قبایلي غیرت را وپاراوه نو خلکو ته یې د قبیلو په نوم غږونه وکړل د هغوی په خاصو نومونو ځکه که چا خپل نفس د تېښتې خبره کړې وي چې د شرم څخه ووېرېږي او د دې ټولو باوجود ورسره هغه ملګری و دلته یوه بله مهمه فایده ده او هغه دا اګر که د تېښتې ګناه ډېره لویه او یا دومره لوی هلاکت ده چې کېدای شي تښتېدونکی توبه راګېره نه کړي لیکن د دې باوجود رسول الله صلی الله وسلم چا ته هم پېغور ور نه کړ بلکې بل عکس د هغه عزت یې وکړ د توحید او جهاد نه وروسته یې د هغوی قبایل په درناوي یاد کړل دلته فایده ده چې امیر باید تر ټول لومړی د جهاد لومړیو ملګرو ته پناه یوسي بیا نیکو قبایلو ته خو ډېر زیات دې ځان وساتي چې چا ته پېغور ور نه کړي. په همدې توګه امیر ته په کار دي چې له ټولو هغو سره په رابطه کښې شي چا چې جهاد پرېښی، هغوی ته دې خپله سابقه او جهات ور یاد کړي، هغوی دې د خپلو وروڼو صفونو ته راستانه کړي، ځکه هغه همداسې پرېښودل شیطان او د هغې ډلې ته پرېښودل دي او د جهاد لپاره ضیعه ده چې هېڅ عقلمند یې نه قبلوي. د حنین په ورځ د تښتېدونکو حقیقت په صحیح مسلم حدیث کښې دی چې ام سلیم یو چاقو پیدا کړ او بیا یې رسول الله صلی الله وسلم ته وویل ای د الله رسوله دا زمونږ نه چې وروسته کوم طلقا دي دوی ووژنم ځکه دوی له تا نه تښتېدلي وو نو هغه ورته وفرمایل ای ام سلیم الله تعالی زمونږ کافي شو او ښېګڼه یې را سره وکړه له مخکې تېرو واقعاتو څخه دغه خبره په ډاګه روښانه کېږي چې د حنین په ورځ تېښته په طلقاء کې پیل شوه چې په دې سره د مسلمانانو صفونه مات شول او بیا بهادرو او زړورو هم د هغوی په پل قدم کېښود لیکن هغه پوښتنه چې په دې خاطر یې مونږ خبره پیل کړې وه هغه دا چې ایا رسول الله صلی وسلم علامه که په دې فیصله کښې په خطا و چې د ځان سره یې طلقا روان کړ هنین ته یې ورسولو هغوی تازه مسلمانان شوي وو د هغوی په اسلام کښې کمزوري وه هغوی تر اوسه د رسول الله صلی وسلم څخه توحید درسونه نه وو اخیستي دغه حالت په دې روایت هم پیاوړی کېږي چې کله دوی هنین ته ووتل نو د مشرکینو په یوه ونه تېر شول چې ذات انواط ورته ویل کېده هلته به مشرکینو تورې ځوړندولې نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه غوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله زموږ لپاره هم داسې د تورو ځوړندولو ونه وګرځوه لکه د دوی لپاره چې دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل سبحان الله دا هغه څه چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ویلي وو چې زموږ لپاره هم داسې معبود جوړ کړه لکه د دوی لپاره چې معبود دی دا خبره مې ځکه وکړه چې بعضې د مریضو زړونو خاوندانو په موږ دا عیب ولګاوه چې دوی د اسلامي دولت له اعلان څخه وروسته په پوځ کښې نوي خلک داخل کړل چې بعضې په بعضو سیمو کښې د ورونو د ماتې لامل هم وګرځېدل لیکن موږ کوم نوی کار نه دی کړی موږ خو په خپل خوږ پیغمبر پورې اقتدا کړې بلکې رسول الله صلی الله وسلم خو د فتح مکې نه وروسته غنیمتونه تقسیمول نو طلقا او مهاجرینو ته یې ورکړل او انصارو ته یې هېڅ ور نه کړل، لکه چې په صحیح بخاري او نورو کې ثابت دی. اګر چې انصار د اسلامي لښکر زړی وو، ابن قیم رحمه الله وایي، په دې کې حکمت دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته دا ښودله چې الله تعالی د خپل نبي سره مرسته وکړه او د دغه ډېرو قبایلو اسلام ته په راتلو یا د قوم د جنګ په ختمېدو نه وه. د دې هر څه باوجود موږ اسلامي امت ته زېری ورکوو چې الحمدلله د اسلامي دولت له قیام نه وروسته چې کوم څوک امیر مقرر شوی دارالاسلام او د دارالکفر چې کوم دی ډېر فرق دی د دې په وجه چې هلته دا کفر او شرک او فحاشي او مزارونه او که نه دا څیزونه دا ګن بلا او دې دارالاسلام کې ښه ښکلی شریعت د الله تعالی څو فیصد نافظ دی موږ ډېر پلټنه وکړله د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګری تللی و له هغوی هم موږ تپوس وکړله ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله د دې لپاره موږ دا نو یو وخت داسې هم وو چې اسلامي امت ویښ، بېدار، هوښیار، د ترقۍ، پرمختګ او عروج په حال کښې وو. په دغه زمانه کښې هر څوک په دې غم کښې وو چې څنګه اسلام د ترقۍ په لور حرکت وکړي او څنګه د قرآن او سنت قوانین، سیاست، کلتور، اجتماعي ژوند په نورو بې دینه او د الله څخه په ناخبرو خلکو عملي کړي تر څو هغوی دې ته پرېنږدي چې په خپل سر له ځان څخه قوانین وټاکي او پر هغې عمل وکړي. دغه زمانه او دغه وخت له هېچا څخه پټ نه دی. دا د خلافت راشده او د هغې څخه وروسته د خلافت دور وو. خو په ډېر تأسف سره باید ووایم چې سوونه کلونه وشول چې اسلامي امت د غفلت په خوب ویده او د قرآن او سنت څخه ناخبره پاتې شول چې د دې موقع څخه په استفادې سره کفارو د ابلیس رول وکاراوه، مسلمانانو ته یې خپل دین، عقیده، سیاست او اسلامي اخوت بد معرفي کړل، د دوی تر منځ یې د جداوالي او تفرقې کولو کوشش وکړ، دنیوي خواهشاتو او مادیاتو ته یې وهڅول. دایمان او غیرت حس یې ترې واخیست، چې بالاخره په همداسې مکرونو او فریبونو یې د لاس الې او غلامان وګرځول. د همدې سوونو کلونو په تېرېدو سره داسې څوک نه وو، چې اسلامي امت د غفلت له خوبه رابېداره او سالمه رهبري ورله وکړي، د اتحاد، اتفاق په ټغر یې راغونډ کړي، د کفارو د دسیسو او توطیو څخه ورته نجات ورکړي، تر څو د حریت ژوند وکړي. خو لله الحمد په کال، څوارلس سوه څلور دېرش، څوارلس سوه پېنځه دېرش، څوارلس سوه شپږ دېرش هجري قمري کې یو ځوان، ازاد، عالم، او قرشي شخصیت ابوبکر البغدادي حفظه الله ته الله عز وجل سبحانه وتعالی دا وس او توانمندي ورکړه چې اسلامي امت او مسلمانان راویښ او بیدار کړي او هغه څوک له ځان سره ملګري کړي چې د ده په شان د ویښ احساس خاوندان دي چې په دې کار سره مسلمانانو یو ځل بیا د اخوت او ورورولۍ لاسونه سره ورکړل کفار او د دوی مزدوران ته یې د هر قسم مبارزې لپاره خپلې سینې وډبولې بتوفیق الله درنو اورېدونکو په ننۍ خپرونه کې راسره هم یو د هغه ځوانانو او د هغه اشخاصو له جملې څخه چې کفارو ته یې د هر قسم مبارزې لپاره خپله سینه ډبولې ده محترم عبدالله صاحب راسره مېلمه دی لومړی خو عبدالله صاحب ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عبدالله صاحب ډېر خلک دي چې د خپل پیدایښت د اصلي مقصد غم ورسره نه وي فقط د خېټې غم ورسره وي چې څنګه یو څه پیدا کړي که حلال وي که حرام خو چې ویې خوري له تاسو سره څنګه دغه فکر او احساس پیدا شو چې د هغې دپاره یوازینۍ یوازینۍ قرآن او حدیث مطالعه کول دي او د خپلو سلفو صالحینو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کول دي ځکه چې همغه د مونږ او تاسې د زندګۍ لپاره یو معیار دي همغو زندګي چې هغو په څه طریقې سره زندګي تېره کړې ده او څنګه هغوی حق ته رسېدلي دي نو که یو سړی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړي او قرآن حدیث ته رجوع وکړي نو قرآن او حدیث دا زمونږ او ستاسې د زندګۍ دپاره یو معیار ده مونږ او تاسې ته ښيي چې دا د کامیابۍ لار ده او دا د ناکامۍ لار ده نو الحمدلله مونږ چې کله قرآن او حدیث مطالعه کړو او بیا هم دې د خپلو سلفو صالحینو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړ چې هغه دومره یو اولوالعزم پیغمبر او امام الانبیا رحمت للعالمین هغه سختې تېرې کړې وې او تکالیف یې تېر کړي وو نور هم تنظیمونه او شیان زیات وو، خو مونږ ته په هغې کې یو کې حق نه ښکارېده او نه مونږ ته په داسې جامعت مونږ کې ښکارېده چې هغوی یو عالمي جهاد شروع کړي او ټولو کفارو سره برائت او ټولو سره د جنګ اعلان وي او نه داسې شریعت په کې او نه داسې یو نظام یې درلوده او نه داسې او داسې یو یو یو یو یو اتفاق او اتحاد او ټول امت په یو یو خلیفه باندې راجمع کېدل دا شیان په کې نو الحمدلله مونږ په همدې کښې دا احساس ده چې الحمدلله اسلامي نظام او شریعت الحمدلله په همدې خلافت کښې ده الحمدلله عبدالله صاحب څنګه مو دا ضرورت احساس کړ چې خلافت سره یو ځای شئ نو ضرورت خو دا و چې الحمدلله په دې کښې مکمل نظام یوازې یوازې د قرآن او حدیث نافظول او یوازې یوازې د قرآن حدیث حکم به چېرې کښې ټول کفارو سره براعت او مؤمنانو مسلمانانو په خپل منځ کښې اتفاق او اتحاد يې داسې يو يو يو د بدن که چېرته يو بدن کښې يوه ګوته خوږي نو ټول بدن ورسره دا کراره وي نو الحمدالله په اسلامي نظام کښې هم همدغه رقم ده که چېرته يو غريب سړی په دې کښې يو ضعيفه مجاهد په هغه باندې تکاليف وي نو حتی تر مشره پورې تر والي پورې ټول هغه باندې خوږېږي نو الحمدالله موږ په دې کښې اتفاق او اتحاد ولې ده موږ په دې کښې نظام ولې چې الحمدالله شريعت په موږ ته ده او الحمدالله دا يو نظام لري او الله سبحانه وتعالی دغه ضرورت مې احساس کړ چې خلافت سره یو ځای شو. عبدالله صاحب! خلافت ته له راتګه مخکې در سره کوم شکونه او شبهات موجود وو او خلکو کوم تهمتونه په خلافت پورې تړل؟ نو خلافت له راتګ نه مخکې یو خلکو دا تهمتونه تړل چې هله ماشوم یې ووژنه او هله داسې په کورو باندې داسې جنډې ولاړې دي او قسماقسم ظلمونه دي او داسې وحشتونه دي او خو الحمدلله سره سره دې هم مونږ وویل چې د مسلمان او د مؤمن لپاره دا په کار ده چې هغه یو شی په خپلو سترګو باندې وګوري او د هغې ته په تالا شو کي دا ونه کړي چې یو سړی ووایي چې یاره دا پلانی په دا رقم ده یا الحمدلله مونږ سره دا احساس اول پیدا چې راځه دا خلک دا خبرې کوي راځه لاړ ځې وګوره چې ایا دا حقیقت لري نه لري دا شته نه شته ځکه چې هغه یو د صحابي سیرت مونږ لپاره هغه ده چې هغه خبره به چې مختصر وکړم چې هغه د مدینې نه روان شوی هغه د مدینې مخکې امیر و پلارې بس دعا به هم درنه پاتي وي او هر څه به درنه پاتي وي نو وایم ما چې کله لاړم طواف مې وکړو وایم همدا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودل چې راغی او هغه ما طواف وکړو هلته وړاندې به کېناستو قرآن کریم یې ویلې وایم ما خپل ځان سره دا حساس کړی چې ښه ښه هوښیار یې پوه یې د مدینې د خلکو مشر یم یې ارباب یم یې رئیس یم یې وایي ته ښه خبره او بده خبره څه نه پېژنې ته دا سړی که بده خبره کوي نصیحت به ورته وکړې نو په کار ده چې دا رقم څوک پروپاګنډې کوي او خبرې کوي الحمدلله ما سره هم ځکه چې هغه سیرت ما وکته که نه نو د حق دپاره ما ویل چې راځه دا خلک پروپاګنډې کوي خبرې کوي ته راځه یوه لاس دا وګوره چې ایا دا وجود لري نه لري تاسې چې خلافت ته راغلې هغه شکونه مو ختم شو او د خلکو هغه خبرې چې خلافت پسې تړلې سمې وې که څنګه الحمدلله زه چې کله خلافت ته راغلم د هغه خبرې چې خلکو کولې یوه هم موجود نه وه هغه خبرې ټولې دا د هغو خلکو خبرې وې چې هغو سره سره د اسلام احساس ورسره نه و او د دې احساس ورسره نه و هغه د لله الحمد اسلامي نظام خو هم راغلی دی، د دې دغه بانې هم ورکې شوې. دیو د همدغې کې حق ګڼي چې په تنظیمونو کې پاتې شي. د مدارسو والا وایي چې که یو څو طلبا ولرې او دارنګې قرآن درس کې یو حلقه ولرې او یو څو کسان درته ناست وي نو حق په همدې کې دی. د تبلیغ والا که وګورې هغه وایي که یو مسواک یو بوتل عطر او دارنګې تسبیح در سره وي او چېله ولګوې او سېروڅه ولګوې نو هغه وایي چې حق په همدې کې دی چې په دې تبلیغ کې پاتې شي. تاسو ته په څه کې حق ښکاري؟ زه به اول خبره وکړم چې تنظیمونه والا سره هغو سره خو بلکل دا شریعت او دا هغه شته نه ځکه چې څوک له یو ملک سره ټچ ده او څوک له بل ملک سره ټچ ده هغو سره خو بلکل د شریعت او دا خو بلکل ورسره شته نه تنظیمونو کښې نو سړی امارت را واخلي که نه امارت خو ښکاره خبره ده انشاءالله چې ډېر مسلمانانو ته به ښکاره خبره وي چې هغه ده نو تاسې په اسلام کښې مکمل داخل شئ نو دې مدارسو والا چې کوم کار شروع کړی همدا خو یو څو جزونه دي چې په دې باندې عمل کېږي او بله خبره د تبلیغ والا ده تبلیغیان خو داسې ده چې ورور ګله ټوله ده ولا ده برا نه شته پوه شي هغه یو متل یې کړی ده وایي جوړه به کوې ورانه یې به نه کوې که څه شی جوړ کوه خو تول مه راوله جوړ کوه خو تول مه راوله نو هغو کښې ټوله ولا ده زما په نظر باندې کامل حق چې هغې الحمدلله هغه په اسلامي خلافت کښې ده او چې یو سړی قرآن او حدیث مطالعه کړي نو کامل حق په دې کښې پروت ده الحمدلله چې هغه تنظیمونه چې کوم کار شروع کړی دی هغوی چې وایي چې مونږ سره حق ده الحمدلله دلته نظام هم شته او د مدرسو والا که مدارسو والا که وایي چې مثال دې خبرې مونږ یو هغه ځای روان کړی ده یو تعلیم هم روان کړی دی الحمدلله د تعلیم اداره هم الحمدلله کښې شته په خلافت کښې الحمدلله او که یو سړی د جماعت تبلیغ والا وایي چې ولا په دې کښې مونږ هم هغه ده امر بالمعروف ده الحمدلله امر بالمعروف هم دلته شته الحمدلله په دې کښې ټول الحمدلله موجود دي الحمدلله هغه کسان چې ځانونه مسلمانان هم ګڼي په خپل دنیوي ژوند کښې بوخت دي او د خپل اخرت او ابدي ژوند څه فکر ورسره نشته هغوی ته څه ویل غواړې وس که بس دا دا یې ډېر غم و سړی حیوان سره نو الله سبحانه وتعالی چې انسان ته عقل ورکړی شعور یې ورکړی الله سبحانه وتعالی بصیرت ورته ورکړی ده او الله سبحانه وتعالی د قرآن او حدیث د چي شي لپاره را لېږلی ده الله سبحانه وتعالی موږ نه پوښتنه کوي ما مخکې پر آیات مې ووایو نو د هغې هغه ما وکړه چې الله سبحانه وتعالی موږ د یو مقصد لپاره پیدا کړي یاستو موږ یو مقصد وپېژنو چې اخرت جوړ کړي او دنیا خو هسې نه تېرېدونکې ده یو څو ورځې پاتې ژوند ده او هسې نه تېرېږي خو په کار ده چې خپل اخرت را جوړ کړي دا دنیا کښې چې الله سبحانه وتعالی مونږ پیدا کړي چې دا دارالامتحان د دنیا چې ده نو الله سبحانه وتعالی مونږ ته بېرته پوښتنه کوي په دې زندګۍ په باره کښې او دې دنیا کښې چې ای انسانه تا څه کړي دي زما دپاره نو په کار ده باید د هغې د هغه سوال د جواب لپاره باید مونږ دغو کسانو ته ستاسې پیغام څه دی؟ هغو کسانو ته زما دا پیغام ده چې د حق په لټه کي او تر اوسه پورې حق ته نه وي رسېدلي او غواړي چې ځان حق ته ورسوي، نو هغو ته یوازینۍ یوازینۍ راز د قرآن او حدیث مطالعه کول دي چې قرآن او حدیث مطالعه کړي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګوري او بیا وګوري او خپل ځان سره فکر وکړي چې اوس به دا سیرت مطالعه کړي او وګوري چې اوس وخت کښې به حق په کوم ځای کښې وي، نو دلته به خپله انشاءالله او الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې وغواړي.